دا ژوندون د الله سبحانه و تعالی د طرف نه انسان باندې یو نعمت دی انسان له یو نعمت ورکړي او دا داس نعمت دی چې دا د نورو نعمتونو لپاره بنیاد ګرځي چې زندگی وي نو نور نعمتونه هم وي نو دا د نور نعمتونو لپاره بنیاد دی او بیا دا زندگی دا امانت هم دی دا د الله سبحانه و تعالی امانت دی انسان دی ورکړی اوس که یو کس دا زندگی داسې طریقې سره تیره کړي چې څنګه الله سبحانه وتعالی حکم کړی دی نو دغه انسان امانت په ښه طریقې سره وساتلو او که یو انسان زندگی داسې طریقې سره تیره کړي چې هغه د هغې کې د الله سبحانه وتعالی نافرمانیانې کوي علیاذ بالله د الله او د الله د رسول خبره نه مني نو دا امانت کې خیانت وکړو او یا داسې یو انسان دغه امانت ضایع کی خودکشي وکړي نو دغه انسان هم په امانت کې خیانت وکړو او د ده دپاره چې کوم انسان خودکشي کوي د ده پاره سخته سزا ده. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما او تاسو خپل ځانونه مه قتل کوئ خودکشي مه کوئ ان الله کان بكم رحیما بشک الله پاک په تاسو باندې مهربان دی مشکلات تکلیفات، مصیبتونه دا دنیا کې د هر انسان زندګۍ کې راځي، د هر انسان په ژوندون کې مشکلات، تکلیفات دا راځي. که هغه نیک انسان وي د هغه زندګۍ کې هم مشکلات، تکلیفات راځي، که هغه بد انسان وي د هغه زندګۍ کې هم مشکلات، تکلیفات راځي. دا ژوندون سره تړلي څیزونه دي. شاعر وایي، دری دنیا کسی بی غم نباشد اګر باشد بنی آدم نباشد، په دې دنیا کې څوک بې غمه نشته، که هغه بې غمه وي نو هغه بیا انسان نه دی، نو چې انسان وي هغه سره به څه نا څه غم وي، څه نا څه تکلیف، مشکل، مصیبت دا وي، ځکه د دنیا دا زندګي داسې ده. مشکلات او تکلیفات دا د هر انسان په زندګۍ کې راځي خو یو انسان به صبر کوي او دعا به کوي چې الله پاک دغه مشکل تنا خوږي صبر او دعا چې مشکل وخت راشي صبر او دعا مشکل وخت زندګۍ کې کم راځي د خوشحالۍ وختونه ښه وختونه دا زیات وي مشکل وخت د تکلیف وخت پریشانې وخت دا کمی نو انسان باندې چې مشکل وخت راشي یا به صبر کوي او دعا به کوي چې الله پاک دې مشکل نه وباسي او که یو انسان صبر نه کوي نو بیا هر انسان سره دوه لارې یا خو دې صبر وکړي او دعا وغواړي هغه حالت بدل شي او یا دې چغې وي او واویلا کوي او بد رد وي او کنځل کوي او ګریوان چلوي او یا بعضې خلک چې کوم دی حرام کار وکړي خودکشي وکړي نو دغه انسان بس دی ناکام شو بیا ځکه چې د یو ګناه کبیره وکړه یو غټه ګناه چې کوم انسان خودکشي په کومه طریقې سره کړي که غر نه ځان را لړه کړی جهنم کې د ده سزای چې دی به ځان را لړه کړي ا تکلیف مصیبت دا به ورته رسي خو دی به مړ کېږي نه ځکه هلته مرګ نشته همداسې چې کوم دی که چا زهر څکلي او په هغې باندې ځان قتل کړي نو د ده سزا به دا وي چې دی به هلته زهر څکي هغه تکلیف او درد دوا به ورته محسوسېږي همداسې که کوم انسان ځان په څه اوسپنه باندې والي یا په بل څه ذریعه باندې ځان قتل کړي نو په جهنم کې به هم د ده سزا همدا